بسم الله الرحمن الرحيم فصل قال وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعه له الکه شفیع لپاره شریعت د دې اجازت ورک چې څو د مشتری د ضرر نه ځان بچ کولای شي پاکستان د ارض مشترات باندې په شفیع سره چې د مشتری د ضرر نه ځان بچ کی اوس کا بایا هم خسرې ده مشتری هم خسرې ده شفی نهایت بد معاش ده څه بد معاش ده اوس دا بای او مشتری دا غواړي چې دا بدمعاش کې دا ځمکه واخلي ټول کله یو کلیوال به ورنه تنګ شي بیا شریعت ته دفي د ضرر د شفیر لپاره هم ساله کوا هغه قوانین و ذکر کنه به او هغه دا چې کله باید ازمه که خرڅي په شفی باندې په مشتری باندې دا ځمکه ور باندې خرڅ کړ بایې دا ځمکه مشتری باندې خرڅ کړ د ځمکې هغه شفیع دا دا ځمکه د ځمکې واسطه اوس به بایې دا ټول ځمکه ور باندې خرڅ کړي خو چې د شفیع ځمکې تر کومه یې سره کېدلې په اندازه یو ګز یا په اندازه ویل ویشتي باندې دی هغه چې کوم د نور باندې خرڅي دي نه دي خرڅي اوس دا شپې چې شپې د کومې ځمکې سره جوار ده د دې ځمکې دا د مشتري مل ته کړه بایې مل نه بایې مل خرای ته مې خو کړه مې دا د بایې مل او د بایې د مل باندې شفي داوا نشي کولای صحیح سره یو یا له کوایا دا د یو غز یا یو لویس په انداز باندې دغه حصہ چې د شپې د ځمکې سره لګیدل دا د ورته هیبه کی او موږ ویل چې په هبه کې هم شفا نشته نور هله به هم د ذکر کې قال واذا په وخت ما شخص کې بائع دارن یو کور په مشتری باندې الا هم اگر خرڅ کې مقدار جرایم په انداز یو غز باندې من هذا دې دار في طول الحد طول فرا ثمره حد على كان الشفيع ده مكه دور وسط خلص الذي اغهد يلي الشفيع شغل الشفيع مكه نزيد شفيع ته نه نږدې ښه الى ارض شفيع ته نږدې فلا شفاعه له الک شفاعه نشته د شفيع لپاره ولی لانقطاع الجوار د د الک گاونډیتوب ختم سره الک وا د غزمک سره کوم ازمکه چې مشتری اخیستل ده ځکه د گاونډیتوب د غزمک سره وسم د حال پاتې کوم ازمکه چې په ملک د بائع کې څه مسله باندې او د بائع په ملک باندې شفیع دا د شفیع نشي وکذا همدا شان په اضافه هبه چې کله هبه کې دا بائع منه هو دې اسمه کې نه هاغه مقدار په انداز دی او غز یا دی او غز نه کم وسلم او تسلیم کی دا بائع هو دا موهوب الیه موهوب له لره دې مال جات هغه دلیل نه داوود شپنی سبیل چې موږ بیان کړ چې انقطاع الجوار ولی ځکه لکه جو غوړې تو به ختم څه الکه دا مشتری سره اوس هم غونډي د پات د بای او بای باندې داو د فینش کې کته ورته هبه کوم غوې په هبه کې شو ها دې خو بکو قال قال ورته لګ چې ادي و اذا ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيمتها فشفت الجار في سهم الاول دون الثاني سوره واوره مشتری دا زمکه واخیستله یوه حصه پې لزل یوه حصه څه شول بیا دې مشتری په بعد کې په بل عقد باندې ها دا دومره حصہ واخیسته خو شو مسله باندې ها اوس چې دې مشتری دغه حصہ واخیستله دې مشتری چې دا حصہ واخیستله دا سهم اول نو په سهم اول کې دا شفیع چې کومه ده دعوا د شفیع کولای شي اوس چې دا دوه مالک وایا هغه مشتری دا دوه مه هیڅ واخیستله په دې وخت کې الک وایا دا شفیع دعوت شفیع نشي کولای ولی ځکه په دې وخت کې دا مشتری په نسبت سره ځان ته مشتری په نسبت سره په خپل رضا دوم صورت کې دا نږدې ده په نسبت سره کې شفیع ده ولی د شریک ته دې زمن کې او شفیع سره دې زمن کې جا خوش فصل وي په څه مليان خلا په اضافه او ابتاع چې واخل مشتري من هاي جدار مستعمل ويسلك الصلب بثمن په یو قیمت باندې ثم ابتاع بیا واخلي بقیتها باقی زمکه د دار په بل قیمت باندې فشفعه للجار في السهم الاول شفعه په دې مشتری باندې ثابت ده جار په پر سهم اول کې دون ثاني په دوم کې دا ول شفعه نشي کولای خو شو مسله باندې ولا لان الشفيع الشفيع جار كده جار دا جار ده فيهما فدوارو کې او په اول صورت کې جار ده بلا شرکت غیره مشتري سره شریک نه ده چې هغه ته فارم حق د څو ثابت دي شوفي او په دوه میشي کې د اجازه او هغه مشتري الکه شریک ته لازم کې څه شي مثلا باندې ماشي باندې ها چې مشتري شریک ته لازم کې څه شوفه وشاله پاره وي شریک ته پاره چې مشتري د مشتري خپل ځان داور شوفي کول نه پیدا یې په شوفي سره هم زما کاخري او بغیر شوفي په شراب سره زما کده څه دلکه ګوري دا مخکې دوه هلي تاسو ته ذکر کړل هغه دوه هلي دي چې د سره د شفیع حق د شفیع په مشترک کیږي نه دا د چې هلي د ذکر کوي چې په دې کې قلت رغبت ته شفیع شفیع شفیع ته ضرور نه کیږي ځینې کیږي زړی نه ورته کیږي خو کا خستل اخستل شي سره دا لکه خدای چې زړی ولا نکیږي هغه د ذکر کوي فین اراد الحله چې اراده وکړه لکه بایه یا مشتری د حیله ابطاعه واجخ دا مشتری السهم بالثمن الا درهم مثلا زما کله هغه ټول قیمت زر روپۍ ده څو زر نو د څه چل دیو کې چې په نسوا نه نوی باندې دی حالکه مثال په تور باندې لفت د زمکه واه څو لفت پاتې څو څو یو نه خدای ملک روپی و پاتې څو ونه چې مسله باندې او نه نوی غزه زمکه پاتې سړي شو یا خدا څه ولا بیا یې باقی د اسمکا چې نن نوی بیا زده داري په ورو په باندې واخ څه شو لمه اوس شپې چې اخلي په شپې باندې سهم اول به اخلي لږ غزه خو قیامت به سورن نو سوا نن نوی نو سوا نه نوی نو لږ غزه مکه دای په نو سوا نن نوی نه اخلي دا یو صورت بل صورت یو مشتری مثال په تور باندې سل غز ځمکه هغه په زر روپیه باندې واخیسته په څو په زر روپیه باندې ثم دفع اليه صوبا عوضا عنه فشفعت بالثمن دون ثوب لانه عقد اخر دا یو اخر ته ذکر کی یو اجمال له تفصیل ورسره تر راځي خو شي مثلا باندې په ان ابتاع کې تراخ تر مشتری لازمه کوي ثمن په یو قیمت باندې ثم دفع بیا ورکړل دی مشتری الیه بایسه ها په سمن باندې باخلي په کپڑے وای دا څه ما نه وای چې لکه مشتری چې مړه تاسو په کپڑا ملاو سوي تاسو هغه ما خو د سره عقد وک اخو بای په دې باندې راځو چې ما نه پیسې نه وختلې او ما کپڑا ور باندې خرڅ کړو دوه ماته دوه کې سره راکړل پیسې راکړل خوش مسله باندې دون صوم ولې انو دا دفع د صوم عقد الاخر دا بل عقد شوی ده په دې صورت کې بائع مشتری ده او مشتری څه دی بائع خدای دې خفه نه کړي کتاب نوم ګوري وثمن هو العوض عن الدار په دې سره ته عوض د دار نه فهم ولا سمن دي سمن پیژنې او کپڑا چې کوم دا د عوض د دار نه کپڑا عوض دا غ زر روپو د کوم چې په مشتری باندې د بای لازم وي واکه بای زر روپو ورته او مشتری ورته بیا په دوه ماقت کې کپڑا ورته خوش مسله ده اصلا مطالعه خو نه کوي کنه جمهوریت د جمهور رابطې په شپه طالبان مطالعه نه کوي خدای شان قال رضی الله عنه اوس دا ذکر کوي چې وهذه حله اخرى دا یو بل حله د تفصیل نه کوي طعام الجوار والشرشه چې گاونډي امر باندې تبا کیږي گاونډي شفیع او شریک شفیع هم قرباني سګي تبا کیږي هر څنګه څه چل بوت دا ځمکه نه دي قیمت مثال په تور باندې زر روپیه چې په 15 زره خرڅ کړ بای په مشتری باندې د زرو پوزمکا په څو خلک په 15 زره باندې صحیح سموله بیا د بای د مشتری منځ کې عقد راغی د مشتری ته استا په ما باندې 15 زره روپۍ لازم دي زبر د کفره درکم دا و 15 زره روپۍ په عوض کې بای تاره په د کفری قیمت سره زر روپۍ څه وی زر روپۍ قیمت دي په شو په سره باندې اوس دا دا هله سول اوس که شفیع د ازمت اخلي نو په سو باندې اخلي که په سمن ها سمن باندې ولې ځکه د دار عوض سمن دي سو نه نه سو په سو په مقابل کو مستقله لکه 50 روپۍ او قسم راغلي اگر که قیمت یې د خپل سره اگر که خپل قیمت زر نه خو سمنې زوره پنځه ساعه اوس مسله باندې اوس چې مشتری دا شفیع د ازمکه اخره مشتری ده او سمن باندې واخل او سمن څو 15000 نو دوه خدای هم لیونه نه ده چې د زر په ازمکه 15000 باندې علي ورسېدی ور باندې کنه البته دا ډېر خپل هیله ده چې په دې سره الکه د شفیع د شرکت او د شفیع د جوار دواړو شو په ختمي په یو تاوان پکشته هغه دا چې کدا زمکا چې دې مشتری لاس کې راغلی ده دا چا په استحقاق باندې مشتری نه یوړل حقدار غیر چې خو زمانه مکه د پردیس مکه در باندې خرڅ نه دی بای هغه د خپل حق ثابت د مشتری نه لکه ها لازم مکه یوړل مستحق خپل چاته تللی باید اوس دا مشتری چې رجوع کوي دیانت دار چې خالي کپړه ورنه واخلي مثال په تور اوس که دیانت نه کوي نو د مشتری لپاره حق نه لري چې 5000 روپۍ ورنه واخلي ولې څو حق دي دوه حق ده نو د نساله کوي مستحق ولې کپړه دا څه شي ده رزمکه او زمکه په سو باندې بای اور باندې خرڅ او پاک دیول 5000 باندې اگر قیمت سو زر نو اوس بلا مشتری په سو باندې رجوع کوي 5000 باندې کچته بدمعشي کوي او که بدمعشي نه پر وسیله ته چې ما د ټیک دما کپل را کوم خبر وکړه خوش مثلا دا یو تاوان کیشته په دې هلي کې ته تیار شه خبر دا بل بیا د بیانې اړتیا بقدر قیمتي په انداز قیمت د مبيعي په الواقع چې کوم اصل قیمت زرو په ولا کوي ولا ولا ویږي کنه پوهیږي او وایي کنه او او وایي خلاص سر خو زوی کنه پوهیږي هم الا انه لو استحق استحقت المشروعه الا هم قدمره انه شان داله لو استحقت المشروعات کچری استحقت المشفوعات کچیر لکه په حق باندې یو وسته دا مشفوعات مکه يبقى كل ثمن يبقى كل ثمن على المشتري ثوب ټول پیسې او پاتې په مشتری ده کپڑے باندې اخستون کې کپڑے سوق بائع دار هغه واسطه هلا ولي قيام البيع الثاني ذکر بيع الثاني پاتې ده کوم چې بيع د ثوب ده او مقابل ده 5000 کې پوښ مطلب باندې ولقيام بيع ثاني باطل فيتضرر ضرر به ورسي ضرر تحمل ضرر به کې بائع به بسبب د وجود د دې حلیه سره سبب د وجود د دې حلیه سره دا مشتری څو پیسې ونه غواړي چې کپړې مو پرې نه غواړم ما ته 5000 روپیا راکې څو ان هذا کمال 5000 هرکه زمکه هغه مستحق یې ولا ول او جه ډیر مزیدار ډیر زیات الکه کار واضح هغه داد کور د سور په کور ده دا هزار په قیمت دی څه مولا او څو یې خرڅ کور باندې په 5000 باندې نور مسله هغه شان ده په 5000 باندې په دې باید اکور ور باندې خرڅ او دا مشتری ورته چې مړه راځه 5000 روپے سم غواړه دا به چې لکه 5000 چې ما تا ته درکړی وي او ما سامانس کې بیا د صرف شي زه به یو دینار درل درکم او د یو دینار قیمت مثال په تور باندې 100 روپے څه کېده د زر روپۍ کې د کوم چې اصل قیمت څه وو د مه بیا یو خبره خلاف شول خو شپې چې د ازمه کال څه ویل په یو دینار کو 5000 5000 نه بلکې هغه په دینار نه بلکې 5000 باندې ٹھیک شه اوس کې چې ښه دا خبره خلاص شول اوس الک د مشتری پر ازمه کې باندې قبض راغی راغی قبض او چې قبض راغی اوس دا ځمکه د مشتری نه چا په استحقاق باندې یوړل هغه خپل حق ثابت کړل په دې وخت کې اوسه دا بیا اثر چې د دې بایو د مشتری منځ کې شوی و ها کوم مسله باندې ها نو هغه صورت داو چې بایع طرف ته یو دینار او مشتری په جب کې هغه حکما دا ورته وایي مشتری په جب کې حکما 100 روپیا چولې وي الکه وای 15000 به توري مثال څه سمول الکه جب شته هیڅ نه بالکل خالي لکه 15000 په کې چولې د څه حکما دا چې اوس دا کور په استحقاق باندې یې وړلو د مشتری نه ګواکې مشتری هغه د بایې طرف نه 1000 روپۍ په جیب کې حکمن نه دی اچولې چې نه دی اچولې نو یو طرف نه چې بایې له هغه په بایې سر کې قبضه په دینار رااله او د مشتری په درهم باندې نه حقیقتا قبضه رااله حکم نه لکه قبضه رااله په لهدا چې قبضه رااله نشته لکه بیا بایې سر ټیک نه وي چې بایې سر پر شي ټیک نو کوم طرف ته چې پیسې تسلیم شوی وي هغه باغې سره امانت وي امانت خپل مالک واپس کړي یو دینار بایې سره امانت هغه مشتری واپس کړي څه واخلي دینار حتى اذا استحق اذا استحق المشفوع چې کله په حق باندې یو رسې دا مشفوع د مشتری نه ابتل صرف صرف باطل شي ولې للافتراق قبل القبض قبض نه دراغله نه حقیقت نه وایم لا حکما خوش مسله باندې فیجب رد دینار واجب سره دینار په بایع باندې مشتری لا غیر ولې ان بمنزله الامانه مع البائع داخله کله چې دا هیله څنګه ده جایز او که جایز ده په دې کې مطلق هله متعلق ما تاسو اجمالی خبرو په چې کومه حله باندې حلال حرام ګرځي یا حرام باندې حلال دغه حله حرام ده غنه جایز ده ګناه ده ایو دای چې سړی د حرام نه ځان ور باندې بچکی حرام نه ځان ور باندې بچکی ها نو هغه حله چې کومه ده جایز ده حضرت ابو هريره نبی رسول الله هغه حله ور کوله او تاسو هغه حدیث راځي ان شاء الله او نفسه لسا ثابته ده حضرت ایوب علی السلام ته الله جل جلاله چې د قسم کړو حلو نو رکو دل چې یو غیر چې زبر دا خذ بیا سلا هغه وهم ده لخت به وهم خو شو مثلا باندې حضرت انو حضرت ایوب علی السلام سلخت خپل بيدیوالي واغه زره کومړه به پرتا و کنه نو حالت الله جل جلاله ورته چلو کو چې یو بندل لخ راواله او یو شرح ولا ورته بس قسم دې پرسي او خزه په دې ملانه په دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا ده چې دا په شرط چې هر لخت او بیا ور باندې لګي په چا دغه سي انا په قسم وکړه مثال په تور باندې لخت به دسي اوتر شل دانه یو ور باندې شي یا پنځه ځله دا چې وږي ولا چې سم راغل یا یو طرف ور وږي مثال په تور دی یو دا بل طرف وږي به دا بل وږي به دا بل کې سم جوړ د امام ته مذهب ده بهر تقدیر دا هله ثابت څه ها بعض خلک د هلې نه منکر دي دور الکه پریشي کې زور تللی دي چې د هلال هم سره ممکن خبر پوي کنه پوي خره دا موږ عام د مولیان چې دا یعنی هله اسقاط ورته وایي اسقاط ولا هله تجایز نه البته چند شرایط دي هغه پکې مفقود دا غو د وجه نه جایز نو نفس هله ثابت ده کفاره ورکول تمو باندې لازم دی ورکو دروځي کې فار د منځو الک دا ټیک تخا پښتو په البته بعض شرایط پکې مفتی فرید صاحب رحمه الله تعالی تبارک وخپل فتاوا کې پرې باندې خپل اعتدالي ولا اعتدال سره برابر بحث ور باندې کړل قابل د قتل د پوش په سره باندې یو مخ انکارم نه په کارخه بعض خلک یو مخ منکر او بدعت یا د نسخه یو شوري نخلوي خدای ته ګډه خرڅ البته شرایط دي هغه شرایط موجود چې بیا ټیک تخا او شي مثلا بل شرایط له غو سخت خدای دې خیر کې واچي وختو نه پوي بیا د څه مثلا یو شرط پکې دا چې غني بنې پکې نه دا دوره نه ده که غني پکې کې نه ټول استاد باقي او بل لار چې دا ورکون کې به هم الکه نیت تملیک وي اسو کې چاخ لغه به هم په ځو کې دا چې مالک او کدا نه پکې بیا راکې نه کمزور ده پښتو پوي یا د دا کوي خمونی ملک ټول دغه سینا نه خلا وختونه پرې دا خلک چې یاره مړه موږ ورسته ورکو ورسته په خوري ته ورکی ما ته پته ده شاید د قران چې غریب په ذمہ باندې خدای منځونه پات الا ماشاءالله دې نه کړی منځونه پات روزي پات قسمونه کړی ها غریب په قبر کې لکه وای او دا او بابا د خپل لالا مزیتی څه کوي لالا مزیتی خلاص على كل حال تاسو خسر شي دا خو خیر دې سره تعلق نو دی باز اسم درته خلې سره على خلا وحيله مكروه لنا في اسقاط الشفاء عند ابي يوسف وتكره عند محمد رحمه الله تعالى وتبارك ولي لان امام محمد دليل ده ما شو پته ده فارغ ثابت ده چې شفیع ور باندې دفع او ته چې بیا د شفیر او شفیر خدمول لپاره حلی او تجایز بولی نو بیا دفع ضرر لکه وجود د ضرر لأن صفة أو النماذج لدفع ضرر ولو أبحنا حلا ما دفعناه من بنوي دفع شرعه هو ألك دا ضرر بلکې ضرر موجود کرے ولأبي صفة أنه منع عن إثبات الحق ها امام ابي يوسف فرمای ما ته ورشي دوه چیزه یو ابطال حق ده یو منع د اثبات حق ده تاسو پښتو پیږي یو ځل چې چاته حق ثابت شي دا غیر بعد بیا د شهیره جوړول چې دا غیر حق باطل شي دا ناروا ده مکروه ده امام ابو یوسف هم فرمایي یو دا ده چې د چا حق لا ثابت نه ده د ثبوت ته مخکې مخکې یوه حیله ورته وکړي یا د نصر هغه د خپل حق نه لږ ثابت نشي ورته یو خدای چې ثابت وي او تاسو کې باطل کې یو داله چې ثابت نه له ثبوت نه مخکې مخکې له کوي ها هغه یو معنی ورته پیدا کړي امام ابو یوسف فرمایي چې حق د شفیع د ثبوت نه مخکې مخکې له کوي موږ اله وخت جوړو تاسو د کله ولا کې هله ثابت کې بعد البيع او بيع سره سره د صورت راغی یا د هبه ولا صورت راغی یا د عدم ها بيع ولا صورت راغی پیسې ور باندې زیات کې چې بیا شفیع څه پرګړي که یو طرف ته هلکه ضرر ده بل طرف ته نفع ده ضرر صحیح ده شفیع لپاره خو ضرر ده خو د مشتری لپاره بیا څه ده هغه دفع ده ضرر خو شو مسله باندې نو په دې صورت کې چې کله حق ته شفیع ثابت نه ده او حق د مشتری په بیه باندې ثابتېږي دا حق مضبوط په کار دار چې لکه دا حق توسي اهتمام وشي موږ ورته هله جایز وګورو کې چې ته هله استعمالول او شفیع الحق ثابت نه خالي حق ثابتولو لیاره کړه لکه کړي ټول ثابت شي څه شي مثلا تاسو اشیاء لیکلي کنه معنى لما راتي لأنه يحتاج لدفع ضرر عن نفسه وهو مشروع وإن كان غيره يتضرر في ذمه أجر كان شمس يتضرر في ذمه كرم خلاص ده هداية العشير دي رخولي عشير تقريبا طول هداية جورا كريدة دا بعضی اخونان الله یدی قبور تواصل کی او خلمی خطا سواله پښتو نه فری هغه چې هلی جوړي څنګه هلی جوړي څو کوم کلیوال ورته روپی ورکی هغه خځه لا ورکی د ځان سکی غریب څه څوک ته چمړی راوړي نو په حال چمړه کوړه دنه کی بیګم ساتو ایتیا مالک چمړې زرا جمع کو مالک ته نو کاغه د یو لکو روپو چمړه جمع کیم د غریب د ظالم زوی پښتو په کنه په کې ټول لکو جمع کیم د ظالم زوی غریب ته کوته حتی ما خو دې چارې دل دي چې بعضي ائمه چې لالګ اکبر اکبر کبار کبار ائمه دي باقاعده خپل زمونو ته په بنګونو کې بیلنسونه خاله کوي چې سره راځي هغه زمونو ترجمه کوي د خوار فقیر پکړ دی لکه ګرځي ګرا ګرځي کلی کلی کوته ټول خلکو نه زکات نه راځم کوي هڅه نه ټول غریبانو حق او اهل تعالی کوي خاص تاسو چې موږ لاندې ولوي په مړ بوي کوي ولا هذا الخلاف على حله في صفات الصفات دا زموږ اکابر علماء دیوبند کې یو بزرګ څه شنو مې زما د ذهن اوته هغه ډېر مستغنی سره یو نو بیا یو عامل به ولا وایي هغه ولا راغی ستاد خانقات او ډېر مریدان راځي ستا مصرف زیات زبردست یو دم د توخم چې هغه وایي د ورځې به تا ته 100 روپۍ غیبي طریقې سره راځي څه سره غیبي طریقې نه نه نه دمونه نه کو دا نه شکرې د خدای پاک د احسانات ما ته بغیر د دمونو بغیر الکه ذکرونو خدای پاک جوړه دې زرو پیرا کوي قیبی طریقې سره او د زور دم استعمالوم د صدر پورې په اړه خدای دې نعمت نه شکرې خدای دې ممکن دسي صحیح الکه وای یقینا د خدای جوړ دې تبلیغان وای مسائل متفرقه نه دا وې اسانه نه دا ولې فرض قال بي سبزو کوشش کوم ان شاء الله الذي وصلى الله تعالى على خير خلقي اي ممكن زنا چرته باندې اچھا